خجی او صورت چې کم شروع کیږي دا صورت طه ده صورت طه کې دا مکی صورت ده دې ته صورت کلیم هم ویل کیږي اتقان کې سیوتی راوړي دي صورت کلیم وته وي صورت موسی هم ورته ویل کیږي ها د موسی علی السلام تذکرہ ده پکې ځکه وګدا واقعا پکې بیا د موسی علی السلام راځي او په دې کې ډېر تفصیل راځي نو دا صورت دا صورت نمونه شوخه د مخ کی صورت سره سره بته نو په مخ کی صورت کې وای احوال د انبیاء ذکر شو نو په دې کې دعوت ته انبیاء او د موسی علی السلام دعوت پکې ذکر کیږي مخ کی واقعه د موسی علی السلام مختصره ذکر شو نو په دې کې مفصل راوړي په مخ کی ورته بیان د توحید وکړو نو په دې کې ورته اوس د دې مسلې دعوت چلا او تشجیع علی دعوت چکم دې بهادری ورکې په دعوت باندې دا نشي کېده دا په دې انداز باندې ورته ذکر کوي خدی بیا با صورت دا بر صورت دعوه بسی مقصد بیسی مقصد د صورت بی التشجیع علی الدعوت په دعوت د توحید باندې به بهادری ورکي دا ته تکړه شل ک موسی علی السلام د فرعون په دربار ته درېدو دا ته تکړه شل ک موسی علی السلام چې بنی اسرائیل باندې راغې شرک کول څنګه لاس چلولو کنه نه یعنی منکر په لاس سره وکا سامری والو کنه نو په دغه شانتي دعوت او چلاوا او تکړه چې بهادر چې پاغي باندې آیات التشجیع بیا په صورت کې ذکر کیږي شپږ آیات په ذکر کیږي د تشجیع لپاره دویم آیات کې تشجیع دا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى دا وګوره بهادر چې قرآن بیانوه په قرآن مستله کیږي په قرآن ستړي کېدل نشته دی دغه رنګ نه هم آیات کې بیا د تشجیع آیات وی وهل اتاک حدیث موسی نو دغه شان ته شه دو او یایم آیات کې وای قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات فرعون ته وی ځه مونږ ته نه غوړه کو په هغه معجزو باندې چې مونږ ته الله تعالی طرف راغلي دي والذي فطرنا او هغه ذات باندې مونږ ته نه غوړه کو چې مونږ پیدا کړیو فقد ما انت قال نو چې څه فیصله کول شي لاس اخلاص تور دې تیرا ویغه کوا دا تشجیع درکې بهادری درکې دغه شان تکړه شه دغه رنګ بیا په نه نوي کې هم دغه راشي تشجیع آیات براشي الته نه نوي کې بیا راځي تا ته وای چې بهادر شه څنګه بهادر شه کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق دا قصې ته موږ د دې لپاره بیان وکړو چې ته بهادری درکې راشي په یو سل او پنځل لس کې ډیره ته بهادری دغه ذکر کوي چې تکړه شه بهادر شه او را بیدار شه د شیطان تابعداري درنه چې په غلطۍ کې ونشي نو دا برته ذکر کوي بیا دا غینه پس پر دلایل عقلیم ذکر کړي په 15 درشم کې د په اول د صورت کې برته 15 دلایل ذکر کړي او په میل د صورت کې برته بیا 15 دلایل ذکر کړي په توحید باندې او رد د شرک بکې فی التصرف فی العلم فی العبادت فی الشفاعه القهریه او دغه رنګي دا برته دغه کوي چې دا هیڅ څوک سن شي کوله راځي والله ته متوجه شه دعوه صریحه د توحید بیا پکې راوړي شپک پیری ښا هغه برازي کله به الله لا اله الا هو کله الهکم اله واحد په دې طریقه باندې بس کیږي دعوه توحید بم راوړي هغه به شپک پیری وي تشجیع علی الدعوت هغه به اول کې ورکی اوس تقسیم د صورت صورت چې کوم دی مشتمل دی اے صورت مشتمل دی په دغه باندې اول خو یو مقدمه ده هغه مقدمه تر و ما یات اته ما یات پورې ده تر اته ما یات پورې به مقدمه بیا دا غینه پس بس شروع شي بیا به ابواب شروع شي نو اولنې باب با رسیږي تر 98 نمبر آیات پورې به اولنې باب وي بیا به دویم باب چې کوم دی نو هغه بیا د 99 آیات نه شروع شي نو د 99 آیات نه تر اخیره پورې هغه کو بیا ترغیب ال قران وي په اول د کې به تشجیع علی الدعوت وي بهادر شه دعوت چلاوا په اخر کې بیا ترغیب ال قران بو سره وی چې قران طرف تراشي قران وګوري قران ته متوجي شي قران م پرېګ دین چاته به زجر ورکړي چې څوک قران نه مني چاته به تخویف ورکړي چې څوک قران نه مني څوک چې مني هغه ته بشارت او زیر ورکړي کله به د قران صفات بیانې بس دغه طرز دی بیا په اخر دی سکی اولنې باب ما تاسو ته وی اول تمهید دی تر و ما یات اتم یات پوری اتم یات پوری اولن چې کوم د قران طرف ته ترغیب ورکې او تشجیع علی الدعوت ته په دوی ما یات کې دا غینه پس په د قران تعارف ته او دلایل عقلیه دي تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات پنځه دلایل به پیش کړي بیا چې هغه پیش کی نو د اغه نه ورستو بیا په هغه باندې نتیجه تفریق په اتم یات کې الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ګوري وتا بسم الله الرحمن الرحیم طه طه چې کوم دی دا خو یا مقطعات دي یا وای دا په نبتی جبا کې دا څه په معنا د یا رجل سره دی نو یا بطل اے بہادر انسانا پوښوي متوجه شه دا په عربي مستعمالي طه په نبتی جبا کې دا څه ویل کیږي یا رجل په معنی سره راځي طه یا رجل په معنی سره راځي پوه شو هغه شاعرم په شعر کې وایي کنه چې بارست وقلت ونادیت بطه پوه شو کنه افلم یجب ما आवाज وته په طه سره وکړ چې او بهادرانو زوکی راوځي میدان ته فلم یجب نو جواب را نکړو فخفت علیه ان یکون مولیا نو ته په دې خبرو یریدم چې لاس نه میدان نه اون تختی نو دا طه شو طه نو ای ځوان ای بهادر خود رسول الله په نومونو کې طه نشته لري دا شاعران په کې ځان حسابي ښا نو دا نوم نه وي البته دلته کې دا خطاب دی طه نو یا رجل ما انزلنا عليك القرآن لتشقى نن نازل کړه موږ پتا باندې قرآن لتشقى دې پاتې ته بدبخت چې مطلب څه دی لتتعبا د دې پاره چې تستړی شي مطلب دا نه د دین استړی کیږه ما د دې دعوت چلوانو دا د صورت هغه دعوت شو تشجیع علی الدعوت دعوت چلو پروا مکوا الا تذکرتا مگر دا نصیحت ته لمن د پاره د هغه چا یخشا چې یریږي د الله نه نو قران تذکرہ راخه پوښوي تذکرہ دا نصیحت ته پوښوي دا دغه لپاره د چا لپاره لمن یخشا چې څوک د الله نه یریږي تنزیلا ممن خلق الارض اوس د قران تعارف ته ما تاسو وی پنځه عقلي دلایل پیش کوي په توحید باندې چې دعوت چې چلے نو په دلایل به چلے نو هغه دلایل پیش کوي تنزیلا ممن خلق الارض دا نازلیدون کې کتاب دی ممن دا هغه چا طرفنا خلق الارض چې پیدا کړی د زمکا والسماوات العلا او هغه اسمانونه اوچت اوچت دا یو دلیل ها الرحمن علی العرش استوا دویم دلیل وګوره الرحمن نه دو دلایل ذکر شو الرحمن دریم الرحمن الرحمن ذات چې دی علی العرش په عرش باندې استوا استوا کړی دا خو ما تاسو ته په دې کې نور خبره مونږ نکو ځکه الاستواء معلوم والکیف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه بس دا خبره ده ایمان ته او استوا معلومه ده قران کې راغلی ده کیفیت مونږ ته نه معلوم ده الله تعالی صفات مونږ ته پته لګي او ایمان ته واجب دی او سوال کول ته نسبی دا بدعت دی قال له ما فی السماوات وما فی الارض بل دلیل ګورا خاص د الله په اختیار کې دي هغه چې پاس مانونو کې دي وما فی الارض هغه چې پزمو کې دي تصرفات د الله وما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي وما تحت الثرى او هغه چې لاندې د لوندو خټو نه دي د لمدو خټو نه لاندې یعنی زمکه اخیر چې راشي دا غي لمده خټه شروع شي او به شروع شي دا غي نه لاندې الله ما ته علم دی پوه شو هغه لاندې خټه بس بیا نور څه نور څه پته نه لګي اواز خلک کوئی بیا لاندې چې کوم دنه دا غي نه پس څه دی که پخکارې کې که پټې کې فإنه يعلم السر یقینا هغه الله تعالی پویږي په پټ باندې واخفا او په غبيخي پټې هغه ډیر پټ یو خدا سي په خلی یو یو هغه بيخي په زړه کې چې تیر شي الله دې دا غینم خبرم دا دلیل د علم د الله شو اوس چې دا ذکر کول دلیل د مجد د الله دلیل د خالقیت دلیل د تصرف دلیل د علم نو اوس په نتیجه راوړي نتیجه څه شو چې الله لا اله الا هو باس چې تصرفات هغه کوي نو زما بل چاله عبادت نه کوم الله لا اله نو الله تعالی تر نشتره معبود نشتره مددگار نشتره متصرف نشتره عالم الغیب دا ټول پکې وسار ځکه چې مکه دا تیر شو نو چې کم ځای کې کومه معنی راځي هغه مکه ګوره چې الته د اله کومه معنی راځي نو هغه ټول معنی چې اول کې ملته کړی هغه پکې راځي الا هو غیر د الله نه له الاسماء الحسنى اغي الله تعالی د پاره نمونه خسته دي